محترم اوریدونکو ستاسو پام را ګرځوم د ګران رور انقلابي شاعر او ستر ادیب محمد شاه هاشم دی شعر ته چې عنوان دی اوس خو می معاف کړه ای شهید خوري خورې د کوم ځای نه قصه شروع کړم په کوم الفاظو دا عنوان ولیکم خپل بیننګۍ باندې څه ولیکم که ستا جرأت باندې داستان ولیکم تا د خوله بنت ازور یادونه تا بیا تاریخ د صفیه ژوندی کړو تا د اسلام په ګلورینو صفحو کردار دی بیا د عایشه ژوندی کړو تا د باطل ګریوان ته لاس واچوو تا د حق لارې نه انکار ونه کړو ستا شجاعت لکه خوله غوندې و ما د زرار غوندې کردار ونه کړو ته په رښتیا چې غیرتي پیغله وې زه په رښتیا چې یو بېننګه ځوان یم ته په دین تېره شوې د مال او سره زه په رښتیا چې ډېر مین په ځان یم ستا په زبان د انقلاب چغه ده ستا د آواز نه شریعت سسیدو ستا په سینه کې قرآني لمبې وې ستا د آواز نه ننګ غیرت سسېدو چې ستا د سر نه لوپټه کوزېده بیا ستا حیا باندې حمله کېدلې ما خکتل په دې بې ننګ سترګو ستا نه چاپیر محاصره کېدلې چې ستا د سر نه لوپټه کوزیده بیا ستا حیا باندې حمله کېدلې ما خکتل په دې بې ننګ سترګو ستا نه چاپیر محاصره کېدلې ما ستا आवाज باندې لبیک اونویل زه ستا فریاد باندې حاضر نشوم تا په سرو وینو کې سلګۍ وهلې زه وم بېننګه چې ظاهر نشوم خورې په تا چې د قیامت شیبې وې په بېوسۍ کې جړېدل وې که نه د شهادت په مبارکو سلګو بیا لږ ساعت ته خندېدل وې که نه چې ته راپاسې د محشر په میدان چې ته راپاسې د محشر په میدان په خپلو وینو لمبېدلې راشې د رب په مخ کې فریادونه وکړې د ګیلو ډک زړه جړېدلې راشې رب زه ستا په شریعت مړه کېدم زما خلاصي له هیڅ چا جنګ ونه کړو زه یوه پیغله وم شهیده شومه مسلمانانو په ما ننګ ونه کړو خورې زما سره جواب نشته دی نه می سعذر نه بانه پاتې ده ستا ننګ غیرت او شجاعت ته خورې ټوله حیرانه زمانه پاتې ده تا ته کو سترګی ملامت یم تا ته کو سترګی ملامت یم ډیر شرمنده یم سعید خوري